دی د ځانه جوړونکي بل اکثر هم لا يعلمون بلکې زیات د دې نه پیږي قل ونزله راول دې قران لرا روح القدس یې پرشتي پاګي من ربک طرف ته رب ستانه بالحق د پاره د کار کولو د حق لیو ثبت الذين امنوا چې مضبوط کی په دې سره خلک چې مؤمنان دي او د نه دې د بشرا للمسلمین او خوشالي د مسلمان لپاره قران باندې بیان باندې مسلمان خوشالي من کفر بالله چا چې کفر وکړ په الله باندې من بعد ایمان پس د ایمان راوړلو نه الا من اکره مگر هغه څوک چې زور پیو شو په زور باندې کفر ویلې کلمه ویلې وقلب مطمئن زړه مضبوط وبل ایمان په ایمان باندې ولكن من شرح بالكفر صدرا لیکن هغه چا چې کولا وکړه سینه خپل کفر ته فعليهم باو باندې غضب من الله یا غضب د الله دی ولهم دی پر عذاب عظیم عذاب ډیر لوی ذالک دا زکه دا عذاب دی بانهم دی چې استحب الحیات الدنیا غوړه کړې ژوند دنیا له اخره په اخرت باندې دنیا او تخوخه د دنیا د پر کفر کوي وان الله لا يهدي القوم الكافرين يقينا الله يهدي نه کوي قوم کافر ته اولئک الذین دغسان چې طبع الله مور لګول الله علی قلوبهم بزړونو دی باندې وسمعهم په وګونو دی باندې و ابصارهم په سترګو دی باندې او اولئک هم الغافلون او دغه کسان دی الله غافلان لا جرم خامخه انهم دي چې په آخرت په آخرت کې بوي هم الخاسرون خاص دي تاوانيان ثم ان ربك بیا رب ستاسو للذین د پاره دا خلکو چې هجرت وکړي من بعد ما پتونیو پس دا غنه چې په تکلیف کې وګرځول شو دیو ثم جاهدوا بیا جهاد کو صبر او صبر یو کو ټینګ شو په دین ان ربک من بعدها یقینا استاد پس د دین لغه پور رحم بهون کې مهربان دی یوم په هغه ورځ تاتی چرابه چې کل نفس هر انسان تجاد جګړې بګي عن نفسها د خپل نفس ته طرف نه او توفى او پوره ور کړی کله نفس هر انسان د ما عملت بدله دا چې د کړیو وهم لا یظلمون په دې وظلمونه کړی شي وضرب الله مثلا بین الله مثال کې قريه مثلا مثال قريه د یو کلی غانت یو امنه په امن باندې مطمئنه او په قلارو یادی رزق راتلو بدیتا رزق دې کلی ته رغدن پر هغه من کل مکان د هر طرف نه پکا پرد نو انکار یو کو بانعم الله ناشکری وکړه د نعمتونو د الله لوی نعمت څه شو پیغمبرو او لوی نعمت څه قران فازاق الله لباس الجوع نو سکول ورته الله هغه جامع دولګي والخوف د یری بما كانوا يصنعون په سودا جديو کول بد عملونه کم کلیو مکه چې دوی میخ مخالفت وکړو د پیغمبر علی السلام او د قران نه شکر وړه نو الله په دې باندې دې سیول غرا وسته کنه چې یو بل ناس او بل وته انتظار کوي چې مسره راځي چې زه وخورم او دا د هر قوم سزا ده سزا د هر هغه ملک او د قوم سزا ده چې کوم قوم او ملک خلک د الله نظام نه باغیان شي او خپل نظام چلی لکه پاکستانیان او د نور ملکونه چې سره د ټولو وسایلونه په فقر په محتاجۍ کې پراته دي او دې ملک یو څو قوانین دی جاری کړي نو څنګه مزه وکړي اوس به پته لګي ولقد جاءهم رسول یقینا راغلی دوی ته پیغمبر منهم د دې د جنس نه بکذبو درو جن کو دی وغلره فاخذهم العذاب ونول دی ولر عذاب هم ظالمون او دی ظالمان فکلوا خری مما دغنا رزقكم الله وجد کړی الله تعالی تاسو ته حلالا حلال طيبا پاک خوړلو دغه خنزیر او میتتی او د غیر الله د شکرانې ته غیر باغین نو دی زیاته کونکي ولا عادی نو تجاوز کونکي غیر باغین چې نو دا زیاته کونکي سمنه خوندونه پکې نو کتونکي حلال مندل او د راځي چې پکې د بابا د شو خورده وخورو دا نو ولا عادی نو تجاوز کونکي څه مطلب یې چې په نیمه روړی کار کېدو د روغ روړی خوړه نو دا څه دی عادي دی فإن الله غفور رحيم يقينا الله بخون کې مهربان دی ولا تقولوا مويم لما هغه تصفو چې بیان یې السنه د کوم کده بس جبي تاسو درو هذا حلال ده حلال دی هذا حرام ده حرام دی ځنم حرام حلال جوړ کړی دي لتبترو چې تاسو جوړ کړئ الله یې کده په الله باندې درو ان الذين يبترون على الله الكذب یقینا خلک چې جوړي په الله درو لا یفلحون چربم کامیاب نه کړی کامیاب نشي صحیح پرې کامیاب نشي متاعون پیدا د قلیل لګونی ته دنیا کې نه څنګه کامیاب نه دي دا خو په سور سار کې او بلان کوزر کې کله فرانس ته کله مری او کله کاغان ته منډي وي متاعون قلیل پیدا د لګوندي ولوم دي پر عذاب نری عذاب سخت درناک ولوم دي پر عذاب علي عذاب درناک دي سوال دار جو علی الذين هادو حرمنا يهوديان باندې دا ولي هر څه بنشي جواب دا غوښي